خلکو هغه پریخو دو او داسې معبودان جوړ کړل چې هیڅ سیز نه پیدا کوي بلکې هغه پیدا کړی کیږي چې په خپل د ځان د پاره هم د نفع یا د نقصان سي اختیار نه لري چې نه څوک مړ کولی شي او نه څوک ژوندۍ کولی شي او نه مړ خلک بیا را پاسولی شي دوی وایي چې دا څنګه رسول دی چې خوراکونه کوي او په بازارونو کې ګرځي د تولی یو فرښتہ راونه لګلې شو چې د دې سره وې او نه منون کې يرولې او که نور څه نه وې نو یو خزانه خو چې ورکړې شوی وې یا ور سره یو باغ وې چې د تری په اطمینان سره روزي حاصلولې او ظالمان وایي چې تاسو خو په یو داسې سړی پسې روان یې چې په هغه جادو شوي دی هغه ور چې کله دوی د لری نه وویني نو دوی به داغه د غضب او داغه د غصه اوازونه واوري او کله چې دوی لاس په تړلې پاغه کې په یو تنگ ځای کې ورواچولې شي نو هلته به خپل مرګ ته اوازونه وکړي په هغه وخت کې به ورته وویل شي دغه شان با دروغ ثابت کړي هغوی یعنی تاسو معبودان تاسو هغه خبري کم چې نن تاسو کوي بیا به نه تاسو خپل مصیبت د ځان نه اړول شي او نه با د بل زین مدد مونږ شي او هر څوک چې په تاسو کې ظلم وکړي هغه ته به مونږه د سخت عذاب مزه ورسکو اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې چې هر څومره رسولان مونږ لېګلی وو هغه ټولو به خوراکونه کول او په بازارونو کې به ګرځېدل په اصل کې مونږ تاسو د یو بل د پاره د ازمیخ ذریعہ ګرځولې آیا تاسو صبر کوئ ستاسو رب هر څه ویني الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ظالم سړی با خپل لاسونه چیچی او وای با افسوس چې ما د رسول ملګرتیا کړې وې هاي زما بدنصیبه افسوس چې ما فلانه سړی دوست کړې نه وې زه هغه بیلاری کړم او هغه نصیحت می اونمنو کم چې ما تراغلې وو اولئک شر مکانا واضل سبیلا کم خلق چې با دوزخ ته پړمخي ورغورځول کیږي دا غوي د سوچ طریقه ډیره خراب ده او دا غوي لار د حد نه زیاته غلطه ده واعتدنا للظالمين عذابا اليما دغه سي حال د نو د قوم شو کله چې هغوی رسولان دروغ وګڼل مونږ هغوی ډوب کړل او د ټولي دنیا د خلکو د پاره مو د عبرت نخه وګرځول او په هغه کلی خو دوی تیر شوی دي چې بدترین باران پری ورول شوی وو آیا د خلکو به د دغه کلی حال نوی لیدلې خبره دادا چې دوی د مرګ نرستو د دوباره ژوند کېدو امید نه لري وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا دا خلک چې کله تا ویني نو ټوکی در پوری کوي وای آیا دا هغه سړی دی چې الله په حیثیت د رسول را لګلې دی دغه به مونږه گمراه کړي وي او د خپل معبودانو نه به اړولې وي کومګه پرې کلک ولاړ نه وي ډېر خدا هغه وخت لري نه دی چې کله دوی عذاب وویني نو په خپل به ورته معلوم شي چې څوک په گمراهۍ کې لري تلی وو تا چری د هغه سړی په حال غور کړی دی چې هغه د خپل نفس د خواهشاتو نه خپل خدای جوړ کړی وي آیا ته د داسې سړی ذمہ غستلی شي چې نیغه لاري تبا راشي یا ستا دا خیال دی چې ګني په دوی کې اکثر خلک خبر اوري او پوهیږي دوی خود د جناور پشان دي بلکې داغوی نه هم زیات ناپوه دي تو ګورې نه چې ستا رب څنګه سورې خوروي که چېرې هغه غوښتلې نو دا سورې به همیشه په یو ځای ولاړ پرې خو دی وو مونږ نور په هغه دلیل جوړ کړو بیا چې څنګه نور راوچتیږي هغه سیمونګه دا سورې رو رو خپل طرف ته راغونډوو ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا اے نبی صلی الله علیه وسلم په هغه الله بر رسول را چې ژوند دې دې او هیڅ کلا ملکې دن کې نه دې داغه د سنا سره داغه تسبیح وایا د خپل بندگانو د ګناهونو نه بس داغه خبر اوسېدل کافی دی هغه ذات چې پشپګو ورځو کې زمکا او اسمانونه او هغه ټول سيزونه جوړ کړ کم چې د اسمانونو او د زمکې په منځ کې دي بیا په خپل د کائناتو د بادشاهي په تخت کې ناستو رحمان داغه د شان تپوس بس د چا په کس نه وکړه دا کار چې څوک کوي هغه به د خپل ګناه بدله مومي د قیامت په ورځ به هغه له بار بار عذاب ورکړي کیږي او هم پاغي کې به همیشه خوار او ذلیل پروت وي بغیر د هغه چانه چې هغه د دې ګناهونو نه رستو توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل شروع کړي نو د داسې خلکو بدیانی به با الله په نیکو سره بدلی کړي لکه څنګه چې د واپس راتلو حق دی والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما او د رحمان بندگان هغه دي چې د دروغو گواهان نه جوړيږي او چې په فضل سیس باندې تیریږي نو د شریفانو پشان تیریږي دا دی هغه خلک چې د خپل صبر بدله به د دنګ لوړ مکان په شکل کې بیا مومي په دعا او په سلام سره به دا غوي استقبال کیږي هغه به هلته همیشه اوسي سمره خده ها غزه د قرار او د استوګنی قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اے نبی صلی الله علیه وسلم خلکو ته وایا چې زما د رب تاسو ته څه حاجت دی کو تاسو هغه ته आवाज نه کړئ اوس چې تاسو دروغ غنل دي نو ډېر ضربه هغه سزا بیا مومئ چې ځان بتري نشي خلاصولې